من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء ماتن رحمت الله علیه چې د الله تعالی له علم نه څه شی وتلی نه ده او نه خارجیږي او نه له قدرت د باری تعالی نه څه شی وتلی شي ټول شیان هغه د علم د باری تعالی لاندې مراغلي دي ټول شیان هغه له قدرت د باری تعالی لاندې مراغلي دي نو لفظ د شی د دې تعلق له دوه جملو سره راغلی ده یو دا چې دا متعلق ده له علم سره دویمه دا چې دا متعلق ده هغه له قدرت سره نو لفظ د شی که دا متعلق له علم سره نو بیا شی په معنا د ما يمكن ان يعلم ويخبر عنه سره ده نو معنا دا ده چې هر هغه شی چې په هغه کې امکان د دې وي چې په هغه باندې سړی علم راولي، له هغه نه سړی خبر ورکړي، عام له دې نه که هغه موجود وي او که نه وي، نو له هغه سره د الله علم متعلق ده، د خدای له علم نه هغه نشي وتلی. او دویم تقدیر بندې کچیرته ده لفظ د شی متعلق کول قدرت سره نو بیا شی په معنا د ممکن ده نو معنا دا ده چې ولا یخرج عن علمه نه د وتلی علم د قدرت د الله تعالی نه د ولا يخرج عن قدرته نه وځي له قدرت د باري تعالی نه شيء يو ممکن له ممکناتو نه په تقدير اولي باندې د شيء مفهوم عام ده اغا ممکناتو ته مر شامل ده او دارنګه ممتنعاتو ته مر شامل ده او دارنګه ذات د باري تعالی ته مر شامل ده په دویم تقدیر باندې د شی مصداق خاص راغلی دا له ممکن سره ذات د باری تعالی ورنه خارج ده او دا رنګه ممتنعات ورنه خارج دي په اول تقدیر باندې معنی دا سوله چې ولا یخرج عن علمه شیء د الله له علم نه هیڅ شی هم نه دا وتلی او هیڅ شی هم نه خارجيږي چې ممکنه دا وي چې په یغه باندې علم راسي او یا له یغه نه سړی خبر ورکي نو ما يمكن ان يعلم ويخبر عنه دغه مصداق د دې مصداق مصداق عامه ده اغا ممکنات ته مر شامل ده ممتنعات او ذات د باری ټولو ته ور شامل ده نو علم دی الله تعالی له ټولو سره متعلق ده او دویم تقدیر باندې چې کله ده شی متعلق کولو قدرت سره نو بیا دا شی په معنا لفظ د شی په معنا د ممکن باندې راغلی معنا دا ده چې د الله له قدرت نه ممکن نه خارجیږي، بیا تعلق د قدرت هغه له ذات د باري تعالی سره نسته او دا رنګه تعلق د باري قدرت د باري تعالی له ممتنعاتو سره هم نسته. که ته یې چې کله د ذات د باري تعالی سره هغه قدرت متعلق نسه نو بیا خو هغه عجز راغی په باري تعالی کې. او یا مثلا هغه د ممتنعاتو سره متعلق نس نو عجز راغی په ذات د باری تعالی کې نو تاسو به وایي چې نه عجز نه لازمیږي عجز عجز نه لازمیږي ځکه قدرت د باری تعالی له هر څه سره متعلق د خپل ذات سره تعلق هغه د یو مانع او د استحاله د وجنان سرات للی هغه مانع دا راغلی ده چې که چېرته دغه قدرت له ذات سره متعلق سي نو بيا به د ده قدرت په عدم د ذات باندې راغلی وي او عدم د ذات د باري تعالی دا خو محال ده عدم د ذات د باري تعالی ځکه الله تعالی دایمي ابدي سرمدي ذات ده په هغه باندې زوال او عدم دا نسی کېدلی او قدم موږ په براهینو ثابت کړی او هغه یې د لره مال اقبلل عدم اصله چې پیغه باندې عدم بالکل راځي نه به هر کیف نو لدی د دې معنی او د استحاله له وجنه هغه د ذات د باری تعالی سره قدرت د باری تعالی نه د متعلقه نو عجز نه لازمي کی او دویمه دا ده چې کته یې چې علم دی قدرت دی باری تعالی اغا له ممتنع سره نه د متعلقه نو زویا ما چې دغه نقصان چې راغلی ده اغا په دې مقدور کې راغلی ده چې په د کې صلاحیت د تعلق الجعل او د تعلق القدرت نه دراغلی دا خو نقصان د مقدور ده دا خو نقصان د باری تعالی نه ده نو له دې وجې نه بیا مراد له دغه شی نه هغه مطلق ممکن ده نو معنا به دا کوي چې د الله له علم نه هیڅ شی نه د خارج چې ممکن وي دا خبره چې سړی له یغه نه اخبار وکي هغه کله قبلي او له جملې د ممکناتو نه وي او کله جملې د ممتنعاتو نه وي یا ذات د باری وي له قدرت د الله نه څه شي نه وځي خو مراد له شي نه ممکن ده چه ممکن له قدرت دی باری تعالی نه نه ده خارج دلیل په دی خبره بندی څه ده د یای چه دغه دعوا اغا نقلن هم ثابت ده عقلن هم ثابت ده دلیل عقلیه ادا ده چه کچیرته الله تعالی په بعضو شیانو باندې علم راسي او په بعضو شیانو باندې علم را نسی نو بیا به لازم سی نقص فی جنابه تعالی ځکه کته یې چې په ټولو علم نه دراغله خو بیا معلومه ده چې په بعضو به علم او په بعضو به جهل وي او جهل دا نقص د فزاد باری تعالی کې تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا او دویمه دا ده چې د سي طریقې سره دلیل ذکر کړي چې که علم دی باری تعالی اغا په ځو شانو باندې راسي او پسې نه راغلی نو بیا به لازم سي امکان دی باری تعالی باطل مقدمه مثله وجه دی بطلانو تعالی خو ظاهره ده ځکه قیدم منافی ده له امکان ذاتی سره وجه د ملازمه دا څه لازمه ده چې امکان د باری براسي وی ځکه چې په بعضو باندې علم راغلی په ټولو نه دراغلی نو معلومه ده ده چې نسب په اعتبار د نسبت سره خو د غټول ممکنات باری تعالی ته او علم د باری تعالی ته متساویت الاقدام دي په وړاندې کېدلو کې برابر دي چې په دې ځینو یې علم راته په دا نورو ولې نه راته نو دا محتاج څه څه لره هغه یو مخصص او علت مرجحه لره چې د دې لپاره به علت مرجحه خامخا وي او افتقار د باری په اعتبار د علم افتقار د باری په اعتبار د علم نو افتقار په باری کې راغی افتقار او احتیاج اماره د امکان او د حدوث ده نو لازمی کې حدوث د باری تعالی تعالی الله عن ذلک علوا کبیره نو دی وجنه چې په ټولو شیانو دی الله علم راغلی یا وجدا ده چې که په ټولو رانسی خو په بازو به علم په بازو به جهل وي جهل ثابتېږي په ذات باری تعالی کې او دا نقص ده او یا دا چې که په بازو علم راولو نو مګیایو چې په دې نور ولې نه دراغلی خامخا به دا محتاج وي یو مخصص او علت مرجحه لره او احتیاج افتقار اماره د امکان او د حدوث ده لازمی کی حدوث دی باری تعالی تعالی الله عن ذالک علوا کبیره او دغه شان مګیایو په قدرت کې چې قدرت دی باری تعالی بم له ټولو ممکناتو سره وي ولې کله بازو سره وي او له بازو سره نه وي نو بیا خو په دې بازو کې عجز راغی او عجز نقص د فی جنابه تعالی تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا او کته او یا دویمه طریقې سره چې په بازو قدرت راغلی په بازي نورو نه دراغلی نو معلومه دا ده چې په دغه بعضو چې راغلی دې لپاره به خامخا مرجح او مخصص راغلی وي نو احتیاج علت مرجحه ته راغی کنه احتیاج اماره د امکان او د حدوث ته لازمیږي امکان په باری تعالی کې او دا منافي د قدم ذاتیه دی واجب سبحانه سره په عقلي دلیل پوه شوي دویم دی ذکر کوي دلیل نقلیه چې الله په هر څه باندې عالم ده ولی وې دی وجنا وې دی وجنا چې په دې خبره باندې آغا کتاب الله دلالت کړی دا او هر هغه څه چې شان دارنګوي هغه واقع وي او صحیح وي نو معلومه سوله چې دغه مدعا هم واقع ده چې الله تعالی په هر څه عالم ده ولی الله تعالی ویلی دی والله بكل شيء علیم او دا رنګ د قدرت په باب کې الله تعالی ویلی دی ان الله على كل شيء قدير نو ثابت سوله عقلا او نقلا چې د الله تعالی د علم نم څه شي نسی وتلی او د الله تعالی له قدرت نم څه شي نسی وتلی بس دي رد على الباس کی ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء نه خارجيږي له علم او له قدرت دی الله تعالی نه څه شي ځکه جهل په بعضو او عجز له بعضو نه نقص او افتقار نه په دې کې نقص راغلی نقص لازميږي د باري تعالی او احتياج راځي اله مخصص نه یو مرجح او علت مخصصه لره مع ان النصوص القطعیه سره لدینا چې نصوص قطعیه ناطقتن اغا شاهد دی په عموم العلم او په شمول القدرت دی باری تعالی بنده لکه الله ویل دی فهو بكل شيء علیم او الله ویل دی علی كل شيء قدیر لا کما یزعم الفلاسفه